بسم الله الرحمن الرحيم کله چې یو قاری قران کریم شروع کوي د صورتم ابتدا ده د د تلاوتم ابتدا ده او د اعوذ بالله او بسم الله وای او بیا صورت شروع کوي د لپاره سلور وجه جایز دي اوله وجه د قطع الجميع دې مطلب دا دی چې اعوذ بالله به وای صاحب واخلي الرحمن علم القرآن دویمه وجه دا ده دا مخکې چې کوم وجه مونږ وې دا په ټولو کې بهتره ده دویم دا د قطع الاول ووصل الثاني بالثالث دا څلور وجه جایز دي چې کله د تلاوت هم ابتدا ده او د سورت هم او ټولو کې اولا یعنی غوره وجه اولنۍ ده بیا ورپسې دویمه بیا درېمه بیا څلورمه اوس که چرته ته تلاوت د سورته توبه نه شروع کینو سبکه دویم نمبر که ته اوس د تلاوت ابتدا کې قران دی راوغستو تلاوت شروع کې خود منز د صورت نه شروع کې نوز بسنګ چل کې نو په منز د صورت کې تعالی اختیار دی اعوذ بالله خو بخا مخاوي خو بسم الله کې درته اختیار دی کوي او کني وي ځکه دا بسم الله په اول د سورتونو کې ده منځ د سورت د بسم الله لپاره محل نه دی نو که چرته بسم الله نه وي نو دوه وجې دي وقف او وصل وقف معنی چودريږي مثلا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ګور اعوذ بالله دا وقف چې کې دا هر ځای جایز دی مثلا هر آیت د صورت د من چې شروع کې نو کتب کې وقف کې نو وقف درته جایز دی خو وصل هر ځای کې جایز نه دی مثلا کوم ځای د الله نوم راشي لکه تو شروع کې د الله يعلم ما تحمل كل انسانه نو دغه زینه کې دغه زکه به توس اعوذ بالله او دغه آیت نه یو زکه یعنی د الله نوم سره به الرجیم نه یو ځای کې ځکه رجیم معنا د رټل شوی او د الله خدای لوی تعظیم د نوم دلته به وقف کې وصل درته جایز نه دی داسې د پیغمبر نوم راشي داسې یو ضمیر چې راجع وي الله ته مثلا الیه يرد علم الساعه نشورو کې نو الیه دی الله ته نو دا څنګه چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الیه یعنی د هغه ځای کې به وقف کې چې کوم ځای کې غلطه معنا ذهن ترازی ادب نه خلافي او چې کوم ځای کې غلطه معنا ذهن ترازی نو بیا دواړه وجه جایز دی وصل او وقف او که چرته بسم الله وي یعنی صورت من تلاوت شروع کې وختي خو تاسو صرف اعوذ بالله وي اوس ور سره بسم الله وي نو بیا در تسلور وجه جایز دي کمی کم چې په اول په صورت د صورت په اول کې جایز وي یعنی قطع الجميع هغه تفصل کول وي او دویم قطع الاول ووصل الثاني بالثالث یعنی فصل اول او وصل ثاني انا اول اعوذ بالله باندې وقف کې او دو بسم الله سورت او ځکه آیت دریم وصل کل چې ټول یو صاحبانه او اعوذ بالله بسم الله او آیت او سلورم وصل اول فصل ثاني اعوذ بالله بسم الله په یو ساو او آیت په بل ساو بیا ګوره د موږ د تجوید کتابونو کې لیکلي اعظم د پاکستان د تجوید کتابونه نیمګړي دي کنه نو زمونږ د تجوید کتابونو د پاکستان هغه کې لیکلي وای دا دوه وجه جایز دي او دوه نه دي جایز کومې جایز دي و یو وجه دا جایز ده چې اعوذ بالله ځان له وای بسم الله ځان له آیت ځان له یعنی مکمل وقفونه وکي او دویم دا وجه جایز ده چې اعوذ بالله او بسم الله په یو ساو او بیا آیت شروع کی او دا دونه دی جایز ځکه وای په دې کې د آیت سره بسم الله یو ځکیږي او د بسم الله زه خود صورت اول د صورت منځ خو نه ده نو د منځ کې د آیت سره څنګه یو ځای وي فی ابتداء اول کل سوره په منځ د صورت کې درته هغه سلور وجه جایز دي کم چې په ابتدا د صورت کې جایز وي خجی نو سلور وړه جایز اوس کچرته مونږه د صورت براءت د منځ نه تلاوت شروع کوو نغې کې بسنګ چلی نو آی کې اختلاف دی بعضی وای د اول په شان په منځ کې جایز نه دی چې تسوې بسم الله وې صرف اعوذ بالله به دا مذهب د امام جعبری رحمه الله دی او لآل البیان یو کتاب دی په مند صورتونو کې که بسم الله وای او کنه وای والجابری فی براءت حضر امام جابری وای چې نه په صورت برات په منځ کې به نه وي چې شروع کې منځ نه بسم الله بنوي نو بیا دوه وجې دي په صورت برات کې وقف او وصل چې بسم الله نه وي دویم قول دا چې بسم الله به وي نو د دې قول مطابق سلور وجې دي دا خبره احکام قراءت القرآن الكريم کې شیخ محمود صاحب ذکر کړی دا او دا غوره خبره ده چې که برات وي که غیر برات وي او د صورت من شروع کین نو بسم الله کوي او کنه تعالی اختیار ده امام شاطبی موي وفي الاجزاء خير من تلا ښه جي اوس تا يو تلاوت تي شروع کړي ده دا دريمه خبره ده دوه خبرې وشو يو دا خبره و چې تلاوت هم ابتدا ده د صورت هم دویمه خبره دار د تلاوت ابتدا و د صورت منځ اوس دريمه خبره تلاوت منځ ده او د صورت ابتدا ده مطلب ته تلاوت کې کې کې لګیا دي کې صورت ختم شو بل شروع کې اوس بس کې نه پدې کې خو اول دا خبره ده چې زمون چې کوم روایت ته روایت حفص نو په دې کې مونږ بسم الله وایو د دوه سورتونو منځ کې بعضې کې بسم الله نشته او بعضې کې اختیار د سو کوئی وې بسو کوئی نه بوي خو زمونږ کې چون کې بسم الله دا نو په دې کې سلور وجې دي درې جایز دي او ناروا ده دې څلورو وجو کې درې جایز دي او دویمه کومه وجه مې وکړه دا جایز نه ده هغه وجه نه ده جایز چې په هغې کې بسم الله د صورت سره معنا یو ځای کېږي لکه مثلا تا وی ولا الضالین بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم نو اوس د بسم الله د سورته بقره د پاره وي او یو زید د سورته فاتحه سره کا نو دا یو وجه نه صحیح او غدری وجه صحیح دی او که چرته سورته براءت رالو سبکو مثلا تا تلاوت کول سورته انفال ختم شو سورته براءت شروع کې اوس بس کې نو تعالی درې وجه جایز دي یو دا چې وقفو کې په